د سوره الواقعه نفس نازل شوه دی په سوره شعرا کې چې کوم مضمون بیان شوه دی نو هغه هغه حالات په کوم حالاتو کې چې سوره شعرا نازل شوه او چې د کافرانو ضد او هټ درمی مسلسل جاری و د حق نه د انکار د پاره مختلفې بانې کتلي، کله یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو په باره کې توهین آمیز رویه او کله دې حد ته به هغوی هم ورسېدل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا مطالبه کوله چې دا غریبان خلک لرې که نو موږ به بیا راشو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیو ته نقلی دلایل پیش کړي او عقلی دلایل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان ولې د دې هلاکه مان نه راوړي د دې تمهید نه پس بیا د دې بیان شوه دی چې دیو نخې غواړي نو د حق د طلب کوونکي د پاره خو نخې ډیر شي دي د حق د طلب کوونکي د پاره لیکن دا هټ درم خلق دی دیو د ایمان راوړو د پاره نخ نه غواړي بلکې د ایمان نه د تیښتې د پاره با نه غواړي د دیو جن دیو د هټ درمې په وجه باندې دیو ایمان نه راوړي هسې دا د نښې مطالبه کوي، خو دا هم ورته ووایه چې نښې خو په دوه قسمه دي، نشانات چې دا دیو کوم غواړي نو دوه دي، یو خو هغه نښې دي چې په دې ځمکه کې خورې دي، ستاسو په بدن کې هم شته دی او دې ټولو نښو د قدرت د الله ته چې وګورې نو د توحید قایل به شې، دویم هغه نښې دي، هغه نشانات چې کوم د فرعون قوم ته راغلي وي، قوم نوح ته او قوم عاد ته او ثمود ته او قوم لوط ته راغلي وي، نو تاسو ته کومه نښه په کار ده؟ که د هدایت لپاره نښه په کار ده، دا تاسو چې کومه نښه غواړئ، نو د دې مثالونه خو ډېر بد تېر شوي دي، نو ایا تاسو ته هم دغه نښه په کار ده؟ په دې نه وروسته چې د کوم واقعات دلته په دې صورت کې بیان شوي دي نو د دین مطلوب او مقصود هم دقه دی چې په هر زمانه کې د قهر خداوندی مثالونه موجود دي هغه ته وګورئ او د دې سره د رحمت نشانات موجود دي د قهر اسباب سدي او د رحمت اسباب سدي نو که تاسو د قهر والا اسباب خپل کړل نو د قهر والا اسباب چې څوک خپل کې په هغوی بیا رحمتونه نه راځي بلکې په هغوی به قهر راځي او د رحمت اسباب چې چا خپل کړل نو په هغوی به رحمتونه راځي او ورسره ورسره د دې خبرې بیان هم دی چې د کافرانو په هر دور کې چې تیر شوي دي د دیو ذهنیت یو شان دی د دیو مزاج یو شان دی د دیو سوالونه او د دیو اعتراضات او شبهات هم یو شان دي خدا د ناپوهۍ په وجه نه دي ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية کومګو غواړو د اسمان نه په دیو باندې یو نخ نازل کو فظلت اعناقهم لها خاضعين د دیو سرتونه باغې ته عاجزي اختیار کې نخکته بشي وما يأتيهم لیکن دا کار خو الله نه کوي بیا خو د امتحان څخه فائدہ نه پاتې کیږي وما یأتیهم من ذکر او نه راځي دیو ته څه نصیحت من الرحمن د رحمان له طرف نه محدث چې هغه نوی وي الا کانوا عنه معرضین مګر دیو د هغې نه اعراض کوي فقد کذبو نو یقینا دیو دروغجن وګڼل یو فسیأتیهم دیو تکذیب وکړو نو زر د چرا بشي دوی ته انباء ما كانوا به يستهزئون خبرونه د هغه څه چې دوی پورې ټوکې کوي د دې خبرونه مراد یې یو خبر نه خبرونه انباء د نبأ جمع د غټ خبر ته ویل کېږي عام خبر ته نه ویل کېږي نو څه خبرونه به راشي هغه دا چې د دوی په مخ کې به حق غالب راشي دا غټ خبر دی د دوی لپاره یا دا چې په دوی باندې دردناک عذاب نازل شي یا دا ده چې په قیامت کې او د مرګ نه پس هم په دیو باندې ثابت شي چې اسلام کو حق دینو د دې شکلونه چې کې ډیر زیات دي د دیو لپاره ځکه انبا د دې خبرونو کې به یو خبر یا ټول خبرونه دیو تراشي او لم يروا يدو ګوري نه زمکه ته کم انبتنا فيها چې څومره زر کړي د موږ په دې کې من کل زوج کریم د هر قسم د هر قسم شینکی نه هر قسم نه کریم جاغه ډیر خایسته وي یعنی هر قسم نباتات هم زرغون کړي دي چې ډیر بهترین بهترین نباتات دي ان فی ذلک یقینا فدیس کې چې ذکر کله آیتن عبرت ده ولا ينطلق لساني او زما جبه نه چلیږي یعنی فصاحت او بلاغت ولا خبرې نشم کوله فارسل الى هارون نو ولېګه وحي هارون ته هم نه غم را سره پیغمبر کا ولهم علی ذنب او ذم فما بدا غوی د پاره فما بني ذنب ذم ګنا ته ویل کېږي دلته مراد دعوا ده فما بدا غوی او دعوا د رسول الله وجلوغه فاخاف زيريګه ما يقتلون چې دیو به ما وجني قال وویل ورته الله پاک کلا هرګز داسې نه ده فذهبا دواړه لاړ شئ بآیاتنا زموږ په آیاتونو باندې انا معکم مستمعون یقینا موږ ستاسو ټولې خبرې یعنې تاسو ترې څه ویلی کېږي دوی وایي هغه اورو فاتیا ورشئ تاسو فرعون ته ورته ووایئ انا رسول رب العالمین دا انا رسول یعنې کلا منا یقینا هر یو زمونږ نه رسول دی د رب العالمین د طرف نه تا ته راغلی دی ان ارسل معنا چې ولېږه ته زمونږ سره بني اسرائیل یعنې دا آزاد که د غلامۍ نه قال نو چې کله دیو فرعون ته ورغلل نو فرعون ورته اوس خبرې کوي الم نربک فینا ولیدا آیا ته مونږ په خپل کور کې ماشوم پاللی نه وي ته هغه سړی نه چې ته مونږ په خپل کور کې ماشوم ساتلی وي ولبست فینا من عمرک سنین او تا زمون په کور کې د خپل عمر نه کلونه تیر کړی وو وخت خو پوره تیر کړو وفعلت فعلتك التي فعلت او تا کړو خپل هغه کار چې تا کړو کړو تا هغه کار چې تا کړو یعنی زمون سړی دی وجلو وانت من الكافرين او یت د احسان فراموش نه یعنی تاسو احسان فراموشی کړی دا قال موسی ان قال اول موسی علیہ السلام فعلتها کړی و ما دا کار یقینا اذن په دغه وخت کې وانا من الظالین او زه هم بې خبره ظالین دلته معنا ناواقفه بې خبره د بې خبره څه موسی علی السلام چې دا سړی وجو مړکوي مړکوي نه سړی په سوق باندې وهو نو عموما په سوک باندې خلک مړ کیږي نه تاسو بچرتم نه لید اوریدلی چې یو سړی چا په سوک باندې والي و مړو سوا د دغه یو بیکار نه دی قبطی نه یعنی دوی بالکل داسې و چې په سوک باندې خو سوک نه مړ کیږي نو ما خو هغه له سوک ورکوي او سړی مې دغه ظلم نه خلاصو د وجلو اراده خو ما نه وکړي یعنی ما ته دا صفته و چې د په خله کې ثاني ولې د زما سوک ورکول دی وزدم مړ کیدلی دا خو هیڅ پته نه و او بل خبره دام ده چې د مؤمن بنده او بیا د پیغمبر سکم څه زور لري نو مؤمن که هیڅ وسله وسره نه یې کنه دا یو سوک کار کوي د موسی علی السلام سوک څومره لوی کار کړی دی او کافران او دا بی دین دومره بیا کمزوري دی او خراب او به همت خلک او دومره نه په دې کې هیڅ طاقت نشته چې د یو سوکم نکیږي ټینګي ورته نه موسی علیه السلام د د مرګ اراده نه وکړي خو څوک یې ولا ورکو چې سړی ته بچ کی هغه بس هلته ست پرې وت مړ شو نو موسی علیه السلام انا من الضالین زه د دې نه څه خبرو مچ دی به مړ کیږي مرګ د فرق نو وهله ففررت منکم نو زه بیا ستاسو نه وتښتېدم لما خفتکم کله چې زه ویرېدم ستاسو نه مدین ته لاړم فوهب لي ربي حکما نو ما ته زما رب حکم من نبوت راکړو وجعلني من المرسلین وتلک نعمت تمنها علی یا ډیر ناشنا جواب موسی علی السلام فرعون ته ورکړی دی وتلک نعمت او فاتح لاستا احسان دا ته چې ما باندې احسان جتاوې کوم چې ما په کور کې ساتلې وي دومره خو توس نه احسان فراموش جوړ شوی دا خو ستاره په تاسو کار څه شرمېدې دا خبره ډېر کوله نه وتلك نعمة دا پاک ستا احسان تمنها علي چې په ما باندې جتاوې لکه ما په ښکاره کې ان عبدت بني اسرائيل دا خو په دې وجه چې تا اسرائيل یعنی اسرائيليان چې څومره وو دا ټول د غلامان جوړ کړي وو دا خو ستا د ظلم نښه ده دا زما ستا په کور کې پاتې کېدل ستا د یو عظیم ظلم نښاني ده که تا ظلم نه کوله نو زما خپل کور نه و زه د خپلې مور په کور کې نه پاتې کېدم ما ته خپل قرآن څه میلاوو دا خو ستا د ظلم نښه وه تا وژل کول نو زما مور مجبوره شوه چې په صندوق کې بند کړم او سمندر ته دریاب ته وغورځولم دریاب ته څوک خپله مور بچی غورځوي نو دا خو ستا د ظلم یو لویه نښه ده او دا خو ستا لپاره څه د عزت نشان نه دی دا ستاسو احسان نه و دا خو ستا د ظلم علامت دی بني اسرائیلو د ټول نه غلامان جوړ کړي وو د هغې په نتیجه کې دا کار شوی و مطلب دا چې شرمېږي نه شي په دا خبره کې څوک موږ سړي ته وایو که نه تا له شرم په کار دا خبره کې قال فرعون نو فرعون ورته وی وما رب العالمین دا رب العالمین څوک دی چې ورته رب وی قال هغه ورته وی رب د اسمانونو دی او د ځمکې دی هغه څه چې د دې په منځ کې دي که چېرته تاسو یقین کوونکي یئ چې دا د دیو خالق دی قال لمن حوله او دا ګډي وړي د دم شروع کړي نبي هغه ته وایي خپل درباریانو ته ان رسولکم دا تاسو رسول دا د مزاق مو د استهزاء پوجوي دا تاسو رسول هغه رسول چې لګل شوی د تاسو له مجنون دا خو لیونه دی موسی علی السلام په دې څه پروا و نه کړ چې څه وایا تقریر جاری دی قال ویل موسی علی السلام رب المشرق والمغرب موسی علیه السلام ورته وی اګر که زراوړم تا ته یو ښکاره نخه قال ورته فاتی بها فرعون بس راوړه سړي ان كنت من الصادقين کته رښتینی نو هغه وګرځول خپل امسا پیدا هي ثعبان مبين اچانک داو یو لوی خامار ثعبان اجدها ونزع يده خپل لاس رويست پیدا هي بيضاء للناظرين نو اچانک هغه ووت رقیدون کې کتونکو لپاره قال نور فرعون للملأ حوله وغسرداران ته چې ګیر چاپیره ناستو یقینا دا خو جادوګر دی ډیر ماهر علیم ډیر ماهر جادوګر دی یرید غواړي چې تاسو وباسي تاسو د ځمکې نه په خپل جادو نو تاسو څه مشوره ده تاسو قالو هغوی ارجه ورسته کا مهلت ورکه ودته واخاه د ورور ته او ولېږه په مدائن په دې ښارونو کې حاشرین را جمع کون کی یعنی هغه خلک ولګ چې خلک خبر کی چې را جمع شي یا تو کدی براول بكل ساحر علیم هر ماهر جادوګر براولی د مقابله وکي فجمع السحرة ساحران ټول را جمع شل میقات یوم معلوم هغه وخت مقرر د ورځې معلومې چې دا د اختر ورځ وویل چې خلکو ته هل انتم مجتمعون ټولو ته اعلان دې وکړو آیا تاسو جمع کېدونکي یې راجمع شئ لعلنا نتبع السحرة دې لپاره کېدای شي چې موږ د دې جادوګرو تابعداري به وکړو د دې جادوګرو تابعداري کومه دي د جادوګر نه مراد موسی علیه السلام او هارون علیه السلام غوښته چې موږ به د دې تابعدار شو که چېرته انکان هم الغالبین که دیو غالب شو یعنی دی ته تیار نه وو دا استهزاء کوله فلما جاء السحرة نو کله چې راغلل جادوګر قالو دی ویل فرعون ته ائن لنا لاجرا آیا زموږ دپاره به څه مزدوري وي که چېرته مونږ غالب شو هغه ورته او وانکم اذا لمن المقربین که غالب شوئ زما خاصان به جوړ شئ زما معاونین به یئ مونږ ورته پښتو کې تالي سټ وایو دا چې کوم دسې خلک ناست دي دا فرعون چې ورته وایي قال له موسی دوت موسی علیه السلام وی القو غرزوی ما انتم ملقون هغه څه چې تاسو غرزون کې نو وی غرزولې خپل رسي او خپل لاټیانې او وقالو دی وی بعزت فرعون د فرعون د عزت قسم دا چې کله د دې اندوان هم سره واج دی کنه دا چې څومره د سي مقابله د اختر په ورځ باندې دا سچغه مغه بهارت مارت کیږي وغیرہ وغیرہ دا چغه وباسي هغه وخت به عزت فرعون د فرعون د اقبال قسم انا لنحن الغالبون وی یقینا مونږ به غالب یو ځکه چې دیو دا ارس وګرځول نه یو لوی عجبونه ماحول جوړ شو ماران دیر طرف ته خاماران ګرځي را ګرځي نو خلق باندې یره راوسته فالقا موسی عصا موسی علیہ السلام خپل امسا وګرځوله فاذا هي تلقف ما يافكون نو اچانک هغه تیرول کم سجدي جوړ کړیو ان داسې نو چې سي وزغلول یاغه د جادو خدای چې د چا جادو ختميږي نو چې یو جادوګر جادو خپل شروع کړي بل جادوګر راشي نو جادوی ختم کی نو رسۍ به رسۍ پاتې شو لاټۍ به لاټۍ پاتې شو جادو ختم شو جادوی ولا کټ کو نو دا خو کټ کول نو دا خو سبل څه چل شروع شو امغه لاټۍ دا او دا رسۍ او امساګانې ټول تیر کړي ختم کړي سبیر ته چته کړه لاټۍ شو ابو ته پته ولګی دا خو جادو نه دی نو فورا فالقی السحرة ساجدين نو پرېوستی شو، جادوګران ټول په سجده باندې او ویې ویل، موږ ایمان راوړی دی په رب العالمین باندې چې رب د موسی او د هارون دی. نو فرعون ورته وویل، تاسو ایمان راوړو په ده باندې د دې نه مخکې چې ما راته اجازت کړی وای، یعنې زما د اجازت نه بغیر هم ایمان راوړو، یقینا دا ستاسو هغه مشر دی چې تاسو ته یې جادو ښودلی و، فلسوف تعلمون نو زر ده چې تاسو به پوه شئ، لاقطعن ایدیکم وارجلکم یقینا زه به پرې کړم. ستاسو لاسونه او ستاسو خپې من خلاف نه دل بدل ولو صلبنکم اجمعین او تاسو به زه پانسی کم ټول قالو هغه ویلا ضیر هیڅ باک نشته دی هیڅ پروا نشته دی لا ضر دی لا ضرر د هیڅ تکلیف پروا زمونږ نشته دی ان الی ربنا منقلبون یقینا موږ خپل رب طرف ته ګرځیدونکي یو یقینا موږ تمه لرو چې بخنه به وکړي زمونږ رب زمونږ مونږ ته خطوایا نه زمونږ د ګناهونو ان كنا اول المؤمنین چې مونږ يو اول د مؤمنانو نه یعنی اول مونږ د حق د لیدو نه پس فورا مونږ ایمان راوړو په خپل زمانه کې او وحی کړو مونږ موسی علی السلام ته چې بوزه بندگان زما ان اسرین لشپی بوزه زما بندگان انکم متبعون پتاس بسبا در پسې د فرعون او دغه قوم فارسل فرعون نو فرعون ته چې پته ورغی چې موسی علی السلام وته نو دا اوس د الله قدرت دی چې دا خپل دشمنان څنګه یو ځای تراجمه کوي د هلاکت لپاره نو فرعون په خپله لګیا دی، خپل ټول ماهرین، جرنیلان چې په دې کلو کې یو ځای بل ځای یي، دا ټول یې را جمع کول، څنګه چې چېرته ضرورت راشي په وطن کې او وایي ریټایرډ پوجي افسران ټول واپس په ډیوټۍ باندې را وغواړئ، نو دا څومره چې د دې ماهرینو ټول یې واپس را وغوښتل، وي تاسو را ورسئ، را جمع شئ، فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، ولېږل فرعون په دې ښارونو کې را جمع کوونکي، ان هؤلاء لشرذمه قليلون وی چې دا لږ غني جماعت دی لشرذمه مټي بر لوګ ہے معمولی غني خلق دی قليلون لګ دی یو جماعت دی چې لګ دی و انهم لنا لغائزون او دی مونږ ډیر غوسه کړی یو یا مونږ ډیر خفه کړو و انا لجميع حاضرون خو یقینا مونږ ټول خبردار یو حاضرون هم سب بڑے چوکن نه ہیں دا ټول مونږ تیار یو یا دا چې موږ ټول ته د دیو د خطر ده فاخرجناهم من جنات و عیون الله فرمای راو وستل موږ دیو د باغونو نه درې دریای نیل په غاړه د دیو ټول مزیدار مزیدار باغونو فرمای الله د دې ټول باغونو نه مې راو وستل و عیون نو د چینونه و کنوز نو د خزانونه و مقام کریم او د ډیر خخه مجلسونو نه مې راو وستل كذلك واورثناهم تقرنګي په میراث کې ورکړل موږ د ازمکه بني اسرائیل بني اسرائیل تم ورکړل د دې نه مراد دا چې ټول بني اسرائیل د مصر نه وتی نو چې پاتې د ازمکه او د باغونو ټول هغه ته پاتې شو یادار چې روس تر دینه د داوود علی السلام زمانه راغل ده پاغي کې د بني اسرائیل تر ازمکه حواله شوی وي نو هغه مراد دی فاتبعوهم مشرقين نو دی ورپسې شو د سحر په وخت د نور د خطو په وخت فلما ترى الجمعان نو کله چې مخامخ شو د دوه ډلې قال اصحاب موسی نو ملګرو د موسی عليه السلام وی ان لمدركون یقینا مونږ خو بیا مونتو یعنی را ورسېدل را پسې مونږ ونیوې شو موسی علی السلام ورته وی کلا هرگز داس نه د یقینا زما رب زما سره د ماته بخامخه لار خای یعنی د نجات لار بخای نو وحی وکړه مونږ موسی علیه السلام ته چې ووهه په خپل امسا باندې دا سمندر فانفلق نو چې څنګه یې ووهو فانفلق نو دی جدا شو فکان کل فرق نو شو هر یو طرف هر یو ټوټه د اوبو کتو د العظیم په شان د یو لوی غر یعنی ادرې دی و ازلفنا سم الاخرین او نږدې کړل مونږه سم په دغه ځای کې الاخرین دا نورم موسی علی السلام د خپل لخر سره تیر شو او دا د فرعون لخر هم پسې ور نږدې کو ان فی ذلک وانجینا موسی ومن معه اجمعین او نجات ورکړو موږ موسی علی السلام ته څوک چې د سره ټولو ته بیا موږ غرق کړل دا نور ان فی ذلک یقینا پدې کې نخدا نخدا قدرت د الله وما كان اكثرهم مؤمنين ندي اکثریت د دونه بیا مؤمنان د دې مصر والونه او یقینا ستارب هم دې زبردست دی او مهربان دی په مؤمنانو او ول په دیو باندې خبر د ابراهیم علی السلام کړه چې ویلو خپل پلار ته خپل قوم ته د څه شي عبادت کوئ تاسو؟ نو هغوی وویل، عبادت کوو مونږ د بتانو، فنظل لها عاکفین، او مونږ پاتې کېږو هم د دې عبادت کوونکي، یعنې قایم یو د دې په عبادت باندې. هغه ورته وویل، هل یسمعونکم، ایا دوی ستاسو اوري خبره کله چې تاسو دوی رابلئ؟ یا تاسو ته تاسو ته نفع رسولی شي یا ضرر رسولی شي؟ قالو دوی وویل، بلکې بیامونتې دي مونږ آباءنا کذلک یفعلون، خپل پلاران چې همدغسې کارونه یې کول. نو چې زه دشمن منو په خپل زمام دشمنان دي الذي خلقني هغه رب یعنی زما ولی او زما مددگار خو هغه رب دی چې زه پیدا کړم نو هغه ما ته د نجات لار مخای او هغه رب چې هغه ما له ډوډۍ راکړي ما ته اوبه راکړي یطعمني ويسقين واذا مرضت کله زه نه جوړ شم په هو یشفین نو هغه ما ته شفا راکړي او هغه ذات چې ما وجني ثم يحيين یعنی په دنیا کې به مې وجني بیا به مې ژوندې کوي په آخرت کې هغه ذات خپل رب ته نه الله ته د سلیم زړه سره د قلب سلیم نه مراد هغه زړه چې هغه پاک دی خالی دی د هر قسم شرک نه د بدعت نه د رسومات نه د هر قسم رواجونو نه د توحید قائل زړه دی د توحید قائل او مطمئن دی د الله په دین باندې نو دې ځکه دا استثناء متصله ده او یو لویې خبرې ته اشاره ده، هغه دا چې د قیامت په ورځ به مال او زامن فایده نه ورکوي هیچا ته، مګر فایده به ورکوي هغه چا ته چې د قلب سلیم سره راغی، د قلب سلیم سره راغی او دا ځکه چې مال د کافر او مال د باغی د ته په قیامت کې به هیڅ پیدا نه ورکی بلکې دا به د لپاره لوی د مصیبت ذریعہ خو مال د مؤمن د موحد مال، د الله د نېکانو بندګانو مالونه او د هغوی زامن، دا به په آخرت کې هم دوی ته فائده ورکړي، ځکه د دې مال په ذريعه دوی آخرت ګټلی دی، د دې اولاد دوی داسې تربيت کړی دی چې دا يې د ځان لپاره صدقه جاريه ګرځولې ده، نو دا اولاد به هم فائده ورکوي او دا مال به هم فائده ورکوي، خو چاته؟ او زما اطاعت وکي او زه نه غواړم په دې باندې تاسو نه مزدوري نه د مزدوري زما مگر پر رب العالمین باندې نه وېریږي د الله نو زما اطاعت وکي قالو دی وی انؤمن لك ایا موږ تا تصدیق کو تا باندې ایمان راوړو وتبعك الارذلون او تابعداري کړې ستا زمونږ غلام دي خلکو قال نوح عليه السلام ورته وی نشته علم زما په غصب نه چې دی وی کوي یعنی د دیو د کسبونو سره چې د هغې په وجه تاسو دوی کمزوري ګڼلي دي د دیو د اعمالو سره زما څه کار نشته دی د دیو نه دی د دیو حساب مگر الا علی ربی مگر زما پر رب باندې دی لو تشعرون که تاسو شعور لرئ ام د دې نخکاری چې کوم مطالبه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکړې و چې دا غریبان وشړنو بیا کوته فرمای و ما انا بطارد المؤمنین او نه يم زه شړون کې مؤمنان ولا نه يم زه مگر يرون کې ښکارا قالو هغه ورته وی کته من نشوي اے نوح دا غسنه چې ته وی لتكونن من المرجومین نو شی به ته د وشتل شو نه رجم بدی کو سنگسار بدی کو قال هغه ورته وی اے زما رب نوح علی السلام دعا کوي زما رب یقینا دې قوم خو زما تکذیب کړل نو فیصله وکړه زما او د دیو په منځ کې فتحا دو ټوک فیصله دو ټوک فیصله او نجات راکه ما ته څوک چې زما سره د مؤمنانو نه فانجینا او نجات ورکو موږ د توا څوک چې د سره ملګریو فل فلک المشحون په کشته ډکه کې چې د خلکو نه د مارغانو نه او د ټولو سره ډکه و او بیا ورته وای اتبنون آیا تاسو جوړوي بكل ريع په هر اوچت ځای باندې آیتا یو نخ یو علامه تعبسون فزول کارونه کوي یعنی برا یو چې چرته اوچت ځای ګوري نو تاسو باغی باندې د پاسه آبادی جوړوي ځان لس محل جوړوي دا چې څوک عربو ته تاسو تلی یو دی د عربو د شیخان اوسم دا مزاج دی چې چرته دی وګوري چې کوم ځای کې اوچت ځای اوچته غونډۍ ده او لاندې ځای چې خایسته غوندې دی نو نه د اوبو انتظام شته نه د بل څه د پاسه به محل جوړ کی او دله به د اوبو انتظام او په اربونو او کروڑونو ډالر او درهم او په هغه باندې لګي دا دا غوښنه دی وسم مزاج دی سړی حیران شي چې دا دومره قصرونه او محلات چې دا نور دي نو دې ته ساجتو دا دې ته په کال کې یو ځل راشي کله خداګ محل به ټول کال سمبالیږي او خوراک به پکې تیاریږي دا هر څه نوکران به ورسوي د څه د پاره بس دا فزول کارونه شوق دی تبنون بكل ريع آیه په هر چت زیبه تاسو یو نخ جوړوي تعبسون ټول محض فزول کار کوي تاسو وتتخذون مصانع او تاسو جوړوي لولي محلات لعلكم تخلدون دي مضبوط مضبوط محلات جوړوي چا به تاسو ته وي حمله کوي بتشتم جبار په حیثیت باندې د ظالم په حیثیت لاس اچوي نه د الله دی غریبان خلک کمزوري خلک دا ټول تاسو له ظلم شکار دي بیا ویریږي د الله نو سمای اطاعت وکي ویریږي د هغه ذات نه امدکم چې تاسو مدد کړی بما تعملو تعلمون هغه سمن تاسو کویږي کوم خیرونه چې درکړي دي امدکم مدد کړي تاسو په انعام و بنین، په څاروو، په زامنو، په باغونو او په چینو باندې زه یریږم په تاسو باندې د عذاب د ورځې لویې نه، قالو هو سواء علینا، برابره ده زمونږ د پاره اوعظت، آیا ته مونږ ته نصیحت کې ام لم تکن من الواعظین یا نصیحت نه کې. چې د دې را خوشې تر او تازه دي، د رس نه ډکې دي، وتنحتون او تراشې تاسو د غرونو نه کورونه، خواري دي، ما ان تستخرجه، نه چې د ضرورت لپاره، ووېرېږئ د الله نه څخه اطاعت وکړئ او تابعداري وکړئ بېلوګامه خلکو د دیو د امر تابعداري کوي الذين هغه خلک چې یفسدون چې فساد کوي په الارض په ځمکه کې ولا یصلحون او هیڅ اصلاح نه کوي دی وی انما انت من المسحرین هر څه چې په جادو شوی دی نه یو بشری زمین په شان تراوس ته یو څه په ترشتي نه هغه ورته صالح علی السلام هذه ناقه دا وخدا نخدا لها شرب د دې د پاره سکل دي ولکم شرب یوم معلوم او تاسو د پاره سکل دي د ورځي معلومه یعنی یو ورځ د دې لپاره ده یو ستاسو لپاره ده ولا تمسوها بسوء مرسو دې ته هیڅ تکلیف فیاخذکم عذاب یوم عظیم وبل ستاسو عذاب د ورځي لوی فعقروها هلاک کړه واصبحوا نادمين ذکر پیمانه ذکر پیمانه شو چې عذاب ولید نو دې دې لره عذاب آیا تاسو نارینه و ته راتله کوئ د عالم نه یعنې د بني آدمو نه د هغوی نه خپل خواهش پوره کوئ او پرېږدئ تاسو هغه چې پیدا کړي الله ستاسو دپاره یعنې ستاسو دپاره ستاسو رب من ازواجکم ستاسو بیبیانې بلکې یئ تاسو قوم د حد نه تجاوز کوونکي قالو نو هغوی ویل ان لم تنتهي یا لوط که ته منع نه شوې ای لوطه دا پکار خدا و چې لوط علیہ السلام ورته وایي چې تاسو مننه نه شوي هغه وی کتر دې خپل خبرې نه مننه نه شوي لتكونن من المخرجين شی به تر وستل شونه قال ورته وی ان لعملکم من القالین تاسو د دې عمل سره ډیر سخت بغض کوونکی یم ربي نجيني اسمار ما درجات پستی د تله باندې ولا تقتلوا الناس اشیاءهم د خلکو د انفسونه مه کموئ حقوق مه کموئ ولا تعثوا فی الارض مفسدین په ځمکه کې فساد کوونکي مه ګرځئ او ویرېږئ د هغه ذات نه چې تاسو پیدا کړي یو ملت الاولین او هغه مخکیني قومونه هم پیدا کړي وو قالو هغه وویې انما انت من المسحرین یقینا یې ته د هغه خلکو نه چې په هغوی جادو شوی دی او نه یې ته مګر یو بشر یې زمونږ په شان جبريل امين دا راوړی دی علی قلبک ستا په زړه باندې نازل کړی دی لتكون من المنذرين دې لپاره چې شي ته د يرونکو نه دا بلسان عربي مبين په جبه عربي باندې دی چې ښکاره ښکلا او عربي ژبه ده وانه لفي زبور الاولين او یقینا دا په مخکینو کتابونو کې دی ذکر په مخکینو کتابونو کې دی او لم يكن لهم آیه آیا نشته دې لپاره یو نخه ان يعلمه ان دا رجو د پاره نه خنه ده دا کافی نه ده ان يعلمه علماء بني اسرائيل چې د بني اسرائيل علما په دې قران خپويږي پیژنې چې دا الله کتاب دی او کچرته موږ را لېګلې وې دا قران په بعضي عجميانو باندې فقرأه عليهم ناغه په دیو باندې لوسته وي ما كانوا به مؤمنين دیو په هغه په ایمان به نه راوړي دا ولې کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین دقرنګ نن باس مونږ دې قران لره په زړونو د مجرمانو کې څنګه چې په مخه کې سیخ ورننه باسي او هغه ډیر په مشکل ورننه وځي په سختۍ باندې ظاهر غر ډیر زیات درد ورکوي سړی لکه ژوندې نو ورته وایه زه بیزاره یم دا رسنۍ ستاسو یې کوئ په خپل رب توکل وکړه ډاډه اوسېږه په هغه رؤف رحیم ذات باندې الذي هغه ذات یراک چې ویني تا لره حین تقوم کله چې ته ودرېږې لمانځه ته ودرېږې د دې لپاره د دعا لپاره ودرېږې د رسالت د فریضې ادا کولو لپاره ودرېږې ستا رب ستایني وتقلبک فی الساجدین او ستا نقل و حرکت هم ویني په سجده کوونکي نه په مونږ کوونکو کې انه هو السميع العليم هل انبئكم على من تنزل الشياطين ايزه تاسو خبر نکم چې شیطانان پچا نازلېږي تنزل على كل افاك اسيم نازلېږي په هر درو جن او فاجر ګناګار باندې يوم السمع واكثرهم كاذبون دیو د فرشتو خبرو ته وګ دی او اکثر د دیو نه دروغ جنې والشعراء فاتش شاعران شاعران څنګه یتبعهم الغاوون په دیو پسې ورپسې کیږي سرکش خلک نافرمان او باغیان په دیو پسې ورپسې کیږي په شاعرانو پسې دا ولې د شاعرانو دومره مذمت ولې بیانې د دې صفات سری علم ترای ته ګور نه انهم فی کل وادی یهمون چې دیو په هر کند کې منډي وهي ان د خیالي دنیا کې ګرځي د دیو د عمل د دنیا سره تعلق نه بس خیالي دنیا د ځان له یو دنیا په تصور کې آباد کړه او بیا په کې منډي والي و شعر جوړ کړل خو چې دا خیال او تصور ختم شو نو اشعار په کاغذ کې پاتې او په عمل کې اسم نو نو بیا دی وای لګي نو ځان له یو مجلس ورته پکاري چې پای کې د دې خلکو دغه سي خیالي دنیا جوړه کی او په دې کې وسغلې وسغلې او واپس چراولې نو اسم نه د دې وجه نه رنګ په هر کند کې په هر واده کې دیو منډې وهي وانهم یقولون ما لا یفعلون او یقینا دیو هغه څه وایي چې کوي نه یعنې دا د عمل خلک نه دی بس دا په تصوراتو په دنیا کې منډې وهي ګرځي البته هر شاعر نه دی مراد هر شاعر نه دی الا الذين امنوا مگر هغه خلک چې مؤمنان دي ایمان راوړي دي او عملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي وذكر الله كثيرا او ذکر کوي د الله يادوي الله لره ډېر وانتصروا او بدل اخلي من بعد ما ظلموا د دې نه پس چې دوی باندې زیاتې شوې دي دا خلک ته مستثنا دي یعنی مسلمان شاعر هغه شاعر چې داغه د شعر ابتدا د دې واهیاتو نه نه شوي داغه د شعر د شاعر جوړېدو ابتدا د دې عشق او محبت او د دې تصوراتي دنیا نه نه شوي بلکې هغه د ایمان د جذبې د وجه نه شاعر شوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا د دې شاعرانو په باره کې چې دا غلط اشعار او دا ګډ وډ شعرونه وایي دا عشقي اشعار دی او دا غزلې دی او دا عجیب عجیب چې څومره دی وسه جوړي د دې باره کې فرمایي لا ايم تل اجوف احدکم قیحا خیر له من ايم تل شعرا د یو سړي خېټه او د زړه او دماغ د یو ګنده شي نه ډک شي د ګندګۍ نه د سخاوالي نه دا ډېر ښه دي د دې نه چې د شعرونو نه ډک شي او شعرونه د یاد کړي د دې پسې ته د الله کتاب ولې نه یادې ته حدیث ولې نه یادې ته څه ښه خبره ولې نه یادې خو د دې سره سره هغه خلک هغه شعرا چې هغه مؤمنان شعرا دي نو د هغوی په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمرة القضا له چې کله روانو نو د دې ټول جماعت نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې دی او شاعر رسول دی عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې روان دی او اشعار وایي او اشعار سوي خلوا بن الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضرب يزيل الهام عن مقيله ويزهل الخليل عن خليله دا اشعار وايي، لرې شئ کافرانو د دې پېغمبر د لارې نه، نن به موږ د ده په تنزیل تاسو سره جنګ کوو، یعنې د قرآن په ذریعه باندې، او داسې ضرب به درله درکوو، داسې ضرب چې هغه به د ده د هرې وینا نه ټول خیرې ورڅه لرې کړي او یو دوست به د بل دوست نه غافل کړي. لګیا دی اشعار وايي، عمر فاروق رضي الله تعالی عنه ورته قار شو، بین یدی رسول الله، وفي حرم الله تقول الشعر وی د رسول الله نه مخکې روانې او تشویرونه وي او بیا په حرم د الله کې یو شعرونه وي یعنی منع کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل خل عنه یا عمر عمر پریدوا پریدوا چې دی وای عبد الله ابن رواحه د اشعار وای فلهي اسرع فيهم من نزح النبل د غشي نور لدا د اشعار ډیر سخت دي ډیر سخت دي هم دغه شانتی حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ به اشعار وی کافرانو به حج و رسول الله مزمت بکاو حسان ابن ثابت به جواب ورکاو او هغه تفصیلی اشعار دي د حسان ابن ثابت په دې قصیده کې یو مشهور شعر دی فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء يقدم زما پلار زما مور او زما ټول عزت د دې پیغمبر د عزت نه قربان شي او دا یو پورا اشعار بلاغوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باغ ته وي نو مؤمنان شاعران مستثناري وسيعلم الذين ظلموا او زرد چې پوه شخصان چې ظالمان دي اي منقلب ينقلب چې کوم انجام ته رسیږي ډېر زر به سورة النمل مکی سورت دی په ترتیب د تلاوت کې ویشتم نمبر دی او په ترتیب د نزول کې اته څلوېښتم نمبر دی د سورې شعرا نه پس نازل شوی دی د دې سورت دوه حصې دي وړمبنۍ خطبه چې په هغې کې کوم خبرې دی هغه ده چې د قرآن د هدایت نه هغه خلک فایده وچتولی شي چې چا ایمان راوړی او اطاعت یې کړی لیکن په دې کې رکاوټ څه شی دی د آخرت د عقیدې نه بې خبري او په دنیا باندې عاشق جوړېدل دا یو سبب دی او د دې لپاره بیا څه نمونې بیان شوې دي، یو د فرعون او د سرداران ثمود او د قوم لوط یو نمونه ده چې د هغوی سیرت د فکر آخرت نه عاري و، نو د هغوی انجام څه شو؟ بله نمونه د حضرت سلیمان علیه السلام بیان شوې ده چې کله. د فکر آخرت جذبه وه، نو دې جذبې کوم ځای ته د ډېر لوی حکومت باوجود هم، د ډېر لوی اختیارات باوجود هم د الله شکر ادا کاوه. بل د ملکه بلقیس، ملکه سبا، نمونه ده چې کله ورته هدایت راورسېد، نو فوراً یې هدایت قبول کړو. هم په دې سرداران قریش چې څومره وو، دیو ته دا ویل شوي دي، چې دا ستاسو به څه بادشاهي او ستاسو به څه مشري او څه ریاست به وي ریاست خو د هغې خلکو د هغې باوجود د الله تابعدار وو هم په دویمه حصه کې د دې کائناتو غټ غټ حقیقتونو ته اشاره شوې ده او د مشرکانو نه سوالات شوي دي دا کار چا کړی دا چا کړی دا چا کړی دی او د دې جوابونه هم څه دي دا هم څه الله کړي دي او دا الله د دې تعلیم ورکړي سورې نمل فرمایي الله بسم الله الرحمن الرحیم طاسين الله عليم دی په مراد د دې حروفو تلک آيات القرآن دا آيتونه د قرآن دي کتاب مبين او د کتاب مبين دي چې واضح کتاب دی هدايت دی او زیری دی د مؤمنانو لپاره هغه کسان چې قائموي منځونه او ورکوي زکات په آخرت باندې یقین کوي یقینا هغه کسان چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې زینا لهم اعمالهم ښایسته کړي دي موږ د دیو لپاره د دیو عملونه فهم یعمهون نو دیو سرګردانه او پریشانه دي، حیران دي، اولئک الذین دا هغه کسان دي چې د دیو لپاره سخت عذاب دی او دیو په آخرت کې به تاوانیان دي د ټولو نه زیات. وانک لتلقی القرآن او یقینا تا ته درکړی کیږي دا قرآن من لدن حکیم علیم د یو حکیم او د علیم ذات د طرف نه، یاد کړه هغه وخت چې ویلي وو موسی علیه السلام دا ټوله قصه د هغې ده. فرمايي د د فرعون او د موسی علیه السلام واقعه په دې کې دغه خبره بیانېږي چې کوم تبهید چې موږ وویله یاد کړه هغه وخت چې ویلو موسی علیه السلام خپل اهل ته اني آنست نارا ما لیدلی دی اور اصل کې دا اور نه و دا خو نور و خو ده چې ونکو ولیده چې اور دی سآتیکم منها بخبر زه به راوړم تاسو ته د دې اور د طرف نه یو خبر چې د لارې پته به راوړم او آتیکم بیا به زه راوړم تاسو ته بشهاب قبس په یو لمبه باندې هغه لمبه چې هغه لګېدلي لعلکم تصطلون دې لپاره چې تاسو په هغې باندې ځان ګرم کړئ فلما جاءها نو کله چې دی دې دې اور ته راغی نودیه نو اواز ورته وشو ان بورک من فی النار ومن حولها دا چې مبارک دی هغه څوک چې پرې اور کې دی او دا ور ټول کې موسی عليه السلام ور لیدل او ځکه ورته ور ویل شوې ده نور خدا نور دې رڼا ده چې نور د رب العالمین دی ومن حولها هغه څوک چې د دینه غیر چاپیره دي یعنی فرشتي دي دا خو تجلیات د رب دي ښکار کړی شوی دي یعنی ونه باندې چې ور دې ور خو دې ځکه رڼا نور دې دې هم ونه ده هم دې ونه ناواز شوی دی په دې ونه کې او په دې نور کې چې څوک دی هغه مبارک دی او غیر چاپیره چې فرشتي هم دي او غیر چاپیره چې موسی علیه السلام هم دی هغه مبارک دی سبحان الله رب العالمین یا موسی اے موسی انه یقینا شان دار انا الله العزیز الحکیم والق عصاک او غرزوتا امساخ فلا فی تسع آیات دا نهه معجزې دي ستا نهه نښې دي او دا نهه څه وې یو ته د امسا ده یو ید بیضا ده یو د جادوګرانو شکست دی او ورپسې قهر دی طوفان دی د ملخانو عذاب د سپکو عذاب د سپکو عذاب د سپکو عذاب انفسهم د دې زړونو یې تصدیق کړی و، زړونو یې یقین کړی و، واستیقنتها انفسهم د دې نفسونو، د دې زړونو د دې تصدیق کړی و، خو په خولې دې انکار کاوه، ظلما وعلوا د وجې د ظلم نه، وعلوا د وجې د غرور نه، فانظر ته وګوره کیف کان عاقبة المفسدین څرنګه و انجام د فساد کوونکو. او یقینا ورکړو موږ داوود او سليمان ته علم وقال او ویلو الحمد لله الذي ټول صفاتونه د کمال هغه الله لره دي سجده کرا کړې د موږ تعالی کثیر من عباده المؤمنین په ډېر د بندگانو د مؤمنانو ورته سليمان داوود او وارث شو وارث د دعوت د وارث سليمان د داود عليه السلام وقال ويل يا ايها الناس ايقظوا علمنا منطق الطير وکړی شوې د موږ ته د مرغو خبرې او راکړی شوې د موږ ته د هر شي نه یعنې د هر شي چې کوم انبیاو ته ورکړی کېږي ما ته هم راکړی شوي دي ان هذا لهو الفضل المبین وحشر لسلیمان جنوده او راجمع شو سلیمان ته د هغه لښکرې من الجن والانس د انسانانو د پیریانو د مارغانو نه فهم یوزعون نو هغوی جدا جدا کړی کېدل، یعنې هغوی جماعتونه جماعتونه جوړېدل، ایثار به د نور راولس یو ځای شي، حتی اذا اتوا علی واد النمل تر دې یو ځل چې هغه خپل کوچ کې په خپل سفر کې روان و، راغلل په یو وادۍ د مېږو باندې، قالت نملة یو مېږۍ ووې، یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، ای مېږو ننوځئ خپلو کورو ته. لا يقتلون من سليمان جنوده چې چرته ميده ميده نه کې سليمان تاسو داغه لخکري و هم لا يشعرون او ته مفته نه تبسم الزاحي كما قولها تبسم او کوي خندل تبسم او کو ضاحكا خنديدون کې من قولها د وینا د دې میګینا دا د خپل واورې ده مفسرین وایي چې د الله الهام د یو وحی د یو بلا دی دا خبره کړې ده وقالت وویل رب ای زما ربه اوزعنی ما ته توفیق راکه ان اشکر نعمتک التي انعمت علی چې زه شکر ادا کړم ستا د هغه نعمت چې تا په ما باندې کړی دی او زما په مور او پلار باندې دا چې زه نیک عمل وکړم چې ستا ترضا وو چې ستا خوښي وادخلني برحمتک فی عبادک الصالحین وتفقد الطیر او جاز جایزه واغسته حاضری واغسته د مرغو مارغانو فقال وویل ما لي لا ارى الهدهد دی خو ما باندې له دود نه وینم ام کان من الغائبین یا دی غیر حاضر دی لاعذبنه عذابا شدیدا زه به دته سخت عذاب ورکم او لاذبحنه یا به دی حلال کړم او لیاتینی بسلطان مبین یا به دی ماته ښکاره حجت او دلیل راوړي د غیر حاضرۍ وجه به ښایي ځینې معلومیږي چې څوک غیر حاضر شي په سکول کې په مدرسه کې نو د سزا مستحق دی. سلیمان علیه السلام او دا د حلالولو خبره مطلب دا چې د بېرازرۍ سخت نه سخت سزا ورکړی کېدای شي، ځکه بېرازري لوی جرم دی. فمکث غیر بعید، نو لږ وخت یې تېر کړو، لږ وخت یې تېر کړو. هدهد فقال، نو ده ته راغی او ویې ویل، احطت بما لم تحط به، ما احاطه کړې ده. احاطې مطلب خبر شوی یم زه معلومات مې اصل کړي دي هغه معلومات چې تاسو ته نشته دی وجئتک من سند بنبأ یقین او راوړی دی ما تاسو ته سبا د قوم د طرف نه یو خبر یو غټ خبر چې کومه ما موندلې د رب ته یوه ښځه چې د هغوی بادشاهي کې ورکړی شوي د هغې ته د هر شي نه ولها عرش عظیم وجدتها وقومها ما موندلې ده دا ښځه او د دې قوم چې څه کوي ورته د الله نه سوا او ښایسته کړی دی د دوی لپاره چې الله د دوی عملونه، وصدهم نو منع کړي دي دوی لره عن السبیل د لارې نه، یې د دین نه فهم لا یهتدون الا یسجدوا لله دا د دې لپاره چې دوی سجده ونه کړي الله ته الذي هغه ذات یخرج الخبأ فی السماوات چې راوباسي هغه پټ څیزونه په آسمانونو کې او په ځمکه کې من نباتات ويعلم ما تخفون او پوهېږي په هغه څه باندې چې تاسو پټوئ او هغه څه چې تاسو ښکاره کوئ الله نشته دی بل اله مګر دغه الله دی رب د عرش عظیم دی قال ویل سلیمان علیه السلام څو هدهد ته وي زر ده چې موږ به وګورو چې ته رښتینی یې یا ته دروغجن یې اذهب بکتابي هذا زر زر خط ولیکو دا خط ویسه فالقه الیهم نو ور وغورځوی هغه ته بعضې خلک وایي دا هدهد دا مارغه نه و دا د سلیمان علیه السلام یو کس چې د کارنده و، نو دلته کې د دې الفاظو نه پته لګېږي، فألقه، ور ویې غورځوه، که چا له وکړه، بیا به ورته ویل شي، ور یې کوله، فأعطه، ور یې کوله، دلته فألقه، ور ویې غورځوه، الیهم، دوی ته، ثم تول عنهم، بیا یو طرف ته کېنه او ګوره، فانظر ماذا یرجعون، ته ګوره! چې دیو څه رایې ښکاره کوي، یعنې څه ردعمل ښکاره کوي، قالت چې خط ورته ورورسېد نو هغې یو چغه کړه، یا ایها الملأ، ای سردارانو د قوم، اني القي الی، ما ته راغورځولی شوی دی، کنې ویلي به وای دا قاصد راغلی دی، وایي ما ته راغورځولی شوی دی کتاب کریم، یو معزز خط، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، دا د سلیمان له طرفه دی او بله نااشنا خبره دا ده، چې هغه دې په بسم الله الرحمن الرحیم باندې شوی دی الله تعالی وایي پکې چې تکبر مه کوه علیه ما باندې او راشه ما ته تابعدار چې ټول تابعدار راشي قالت نغیب یا ایها الملأ اے ما سردارانو ابتونی فی امری مشوره راکې ما ته زما په دې معامله کې ما كنت قاطعه امرا نه مې زه فیصله کوونکی دی یو کار حتی تشهدون مګر دا چې تاسو حاضر یې دا په بادشاهانو چې کله سخت راشي نو بیا دا خلک ټول راوغواړي چې کله سخت نه نو بیا خپل فیصله کوي بیا کله کله وایي کنه چې مشکل و ترافیق شي سیاسي قیادت په ټول راو غواړي مشورې وسره کو دیو ته وی وی آی پی پروتوکول هم ورکې په یو څور باندې چې مسله راته حل کی چې کله مسله حل شي نو بیا دا ټول جیل ته واچوي قالو دیو نه اولو قوت دا د فوجیانو مشران چې څومره وکنه وی نحن اولو قوت مو خو طاقت ولیو واولو بأس شدید نو سخت جنګ واله یو والامر الیک خو په فیصلې کې دی نه یو فیصلې به څه کې مونږ جنګ وایو نو بس جنګ کو نو به کې ګټو که به لوګو جنگیا جنگو خلک او فیصلې وستالي فنزوري ما ته ما ذا تأمرین ته په خپل وګوره چې څه فیصله کې نو بس مونږ تابعدار یو قالت هغه ورته وی ان الملوک اذا دخلوا قريه کله بادشاهان چې کله ننوځي یو کلی ته هم دغه سی په غلبې باندې په افسد افسدوها نو بس فاز ورانه یې دا د امپریالیزم یو تصویر دی چې دلته پیش کړی شوی دی د بادشاهي نظام چې دوی بیا څه کوي نو دغه کار کې وجعلوا اعزه اهلها اذله او ګرځي فلما جاء سليمان لكل سليمان عليه السلام ترى ورسيد قال ما هو ورتوي اتمدونني بمال تاسو مال مدد راکوي د مال فما اتاني الله ونسج ما تعالی را کړی دا ډیر غوړي دا غوښنه تاسو ته درکړی دي بلکې یی تاسو به هدیتکم تفرحون فهدیو په ډالو خوشاليږي ان دا مال دي تاسو ته مبارک شي واپس شدیو ته یقینا مونږ براول راول په دیو ته لخ کړي لا قبل لهم بها چې د دوی طاقت به نه وي د هغې د مقابلې، او موږ به یقینا دوی وباسو د دې کلي نه اذلة ذلیل وهم صاغرون او دوی به مغلوب وي خوار به وي. قال یا ایها الملأ بیا چې کله دا قاصد لاړ دا خط وې وړو دا ډالو والا نو سلیمان علیه السلام وې چې اوس به را روان یې تابعداره نو وې د دې دا تخت به څوک راوړي قال یا ایها الملأ وې ای سردارانو مشرانو ایکم یاتینی بعرشها د دوی دا عرش به څوک راوړي تخت به څوک راوړي قبل ان یاتونی مسلمین مخکې له دې نه چې دا تابعدار ماته حاضر شي نو عفریت وی قال عفریت من الجن د جناتو یو لوی یو سرکش جنی چې کوم هغه وی طاقتور انا اتیک به زه به دا راوړم قبل ان تقوم من مقامک مخکې له دې نه چې ته د خپل ځای نه پاسې ما به را رسولی واني عليه لقوي امين او زه په دې ډېر طاقتور یم او امانتدار یم یعنې دې څه شی به ضایع کوم نه قال الذي عنده علم من الكتاب وویل هغه کس چې د هغه سره د کتاب نه علم ورسره و انا اتیک به وې زه به یې راوړم دا څوک بل څوک و وې زه به یې راوړم تا ته قبل ان یرتد الیک طرفک د دې نه مخکې چې تا ته ستا نظر واپس کېږي نو د سترګې په رپ کې به یې راورسوم فلما رآه مستقرا نو کله چې دا تخت ولید او خپلې مخې ته پروت، عنده، خپلې مخې ته، قال ویې ویل، هذا من فضل ربي، دا زما د رب مهرباني ده په ما باندې، لیبلوني، دې لپاره چې ما وازمایي، ااشکر، چې زه شکر ادا کوم، ام اکفر، یا زه کفر کوم، ومن شکر فانما یشکر لنفسه، او چا چې شکر وکړ نو دا شکر د خپل ځان لپاره کوي دی، ومن کفر، او چا چې انکار وکړو، فان ربي غني کریم، نو یقینا زما رب بې پروا دی. او کریم عزت والا دی دا سړی څوک و څوک وایي چې دا فرشته وه څوک وایي چې دا فرشته دا دی چې دا د سليمان عليه السلام چې کوم سیټ کاتب عاصف ابن برخیا چې الله تبارک وتعالى دا خبره پټه ساتلې د سوکو په دې چکر کې اړو مونږ پرې وزونه قال الذي عنده علم من الكتاب بس هغه کس وی چې علم د کتاب ورسره بعض مفسرین دام وای چې د سره اسم اعظم ور سره او داغي په وجبانه د دا کار وکړو هر څنګه چې وکړو خو چې خبر الله زموږ نه پټ ساتل د دې په کوریج کې څه څه حاجت دی چې دا څوک چې دا کار وکړو بس یو کس د په ناس خلکو کې وی وی بس دا کار به زه وکړم هسې خو د سلیمان علیه السلام ټول حکومت او دا ټوله سلسله یو ناشنا غوندې سلسله وه تخت په هوا باندې هوا تابع ده څاروي او ځناور ټول تابع دي نو دا نشي کېدای چې د دې لپاره هم الله یو انتظام د ده کړی العالمین دا قصه بس